نن تاسو ته د شرم او د ذلت عذاب درکول شي دا سمانا دا هغه مزه خو یاد ساتي دنیا کې الله چاله ورکړي نو داغه شکر یې استل غواړي که خوري هم نو د الله شکر ادا کول غواړي او عاجزي کول غواړي دا چې یو طرف ته دا الله بغاوت وی دا الله دین ته غاړه نه او ټوله مزي وی لکه نن سبا لیډرانو وټونه واغستل نو اسلام آباد ته تختیدلې دي اول ته کې مزه او چرچه کوي اول ته بیان ورکي وای دا خکېږي چې په باجوړ کې بمباري کیږي الله مو تباہ او برباد کا الله مو ال ته کې چته د آسماني چړک د لاندې چې کم دنو سر راولا او کدل تنشي نو دنیا کې او کنه شي اخرت کې خبره تعالی بیا وای وذکر اخاد دلیل نقلی د هود علیه الصلاۃ والسلام نه د فارا د تخفیف دنیوي وذکر احد یاد کا اگر اور د عادیانو اذ انذر قومه هر کله چې يرول قوم خپل را بل احقاب یا په ډیری د شګو باندې دال ته شګړې زیاتې احقاب دغه ځای نوم ګرځیدل بیا او دای همیشه تکذیب کو نو الله په عذاب راوست په شکل د وریاز کې او د دې د علاقې تر روانه ودا سي دی وګور اوس پر باندې وریاز بارانو کې الله و نه دا عذاب چې تاسو په جلدی کولا فلما راوه پس هر کله چولې دایدا عذاب عارضن په شکل د وریاز کې مستقبلا چې مخکون مخکون کې او اودیت مخ هغه و بیان کړو مونږه هغه آیاتونه خامخا چې واپس شي د شرک نه مونږ وت آیاتونه بیان کړو چې د شرک نه واپس شي او هلاک کړي مو تاسو د عبرت د فاره ولې عبرت نه اخلي یاره بلنه کې خیر شته کنه وی نشته کنه فلولا نصرهم الذين نتخذوا پس ولې نو چې امداد کړو هم د دې مشرکانو آغا کسانو چې نیولیو د مشرکانو من دون الله ما سوا د الله تعالی نه قربانن د پاره د نږدې کته الہتن نور خدایان چې نور کم خدایان جوړ کړو د پاره د قرب حاصلول چې الله ته به نږدې کوي او خیر او برکت پکشته هغه خلکو بیا امداد ولونه ک بلنه کې خیر وي او هر کله چې واړول منګه په طرف ستا باندې یو ټولګه د پیرانو نه یستمعون القرآن چې وګه کې خود قرآن ته هر کله چې زو حاضر شو غي دیتا قالو وی په اشاره باندې ان سیتو چپ شي تاسو ګورئ الله اکبر د مکی معظمه د خلکو نه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډیر تنگ شو کله نو لاړ طائف ته او الته کې درې مشرانو ته دعوت ورکړ نو یو ورته وې وې زمړه خدای چې کوم نه یوازې ته پیغمبر کړې بل وته وي مسعود او وته وي د پیغمبرۍ د پاره الله تعالی یوازې تو مونږ دې بل څوک نه مونږ او بل ورته وي زه زړه استاد سره خبرې نه کوم چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا غین نه امید شو را روان شو نو هغه ورپسې د کلی ماشومان کړه د طائف نه د کلی ماشومان کړه او په ګټو باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مشته په ګټو ګټو باندې او په سر او پارس نبی علیہ الصلوۃ والسلام را روان دی او دوی ورپسې چغي وای دا ماشومان او په ګټو باندې ولي نبی علیہ الصلوۃ والسلام پانی د وینو نه بالکل ډکه وي او سری وي د وینو واړه چې کله واپس شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا وکړه نبی علیہ السلام تدبیرونه ما سره نور سنشته زه خو دا کومه وهوانی علی الناس او زه شکایت کوم تا ته چې زه په دې خلکو دومره سپک ولې ما وهوانی علی الناس یار حمر راهمین انت ارحم الراحمین وانت رب المستضعفین ته د کمزور رابه ترحم الراحمین ان زما امدادو کې الله ز خپل کمزوري تا ته بیانوم زه د خلکو باندې دور سپکم چې ما سره خبرې نه کوي دمر لوی پیغمبر د مسلې د توحید د پاره سوره قرباني کوي نبی علیہ الصلات والسلام دا چې کلوې جبرئیل امین راغې او پرشتہ د وسره د غرونو والا پرشتہ چې کما په غرونو مقرر ده وته وی وما ته وایا زه په دا دوه غرونه راکته کومه او زه تبا کوم نبی علیہ السلام وینا اللهم اهدق اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون یا الله زما قوم ته هدایتو کې دین پويږي دې طرف ته پیریانو باندې چې کله قران نزول شروع شوه دی نو هغه د هغه وخت نه اسمان ته پیری سخت شوی دی پیریان پریګ دینه او پیره سخت شوی ده نو هغه ګرځیدل تشکیلونه کړو چې یاره دا څه چل شوی دی نو چې کما ډله عربو تراغلی و کومه ډله عربو تراغلی وا نو هغه چې رال نبی علیہ السلام چې کله دغه ځای نه واپس کیږي په بطن نخله کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سحر منز ادا کو او سملګری ور سره ولار دی د پیریانو دا ټوله راغله ده او بیا هغه قران اوریدل دی ایمان راوړیدل دی دا غي تذکرہ الله رب العزت کوي د دینه پس بیا نه سورې جن وغیر راغلي دي نبی اسلام بیا پیریانو ته دعوت شروع کړه دي او ډیر زیات پیریان هغه په نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا ایمان راوړل دي و اذ صرفنا هر کله چې راو ګرځول مونږه په طرف ستا باندې یو ډله د پیریانو نه چې غواګي کې خود قران کریم ته هر کله چې حاضر شوغی د دې قران ته پس وی وی په اشاره سره غلی شي تاسو په سر کلا چې فیصله وکړې شو واورې د فیصله ختم کړي معنی هر کلا چې فیصله کړې شو کار یعنی پیغمبر د قرات د قران نه فارغ شو والله نو په شو د اله قوم قوم خپلتا منذرینا يرون کی قالو ایمان راړو لاړل قالو یا قومنا وی قوم زمنګا بشک منګا واورې د یو کتاب لرا چې نازل کړي شوی د پس د موسی علیه السلام نه د موسی علی السلام تذکرہ زکه کوي چې د دې تعلق د موسی علی السلام سره و هلا مصدقا تصدیق کونکې دی لما بین یده دا هغه څه چې وړاندې دی د دینه یا هدی لار خې په طرف د حق باندې ویلا طریق مستقیم او په طرف د لارې برابرې باندې پیریانو د عاجز کونکي الله تعالی لرا پزمکه کې وليس له نبي د لپاره ما سوال دی الله تعالی نه نور کار سازان اولیاء مددګاران اولائک دا پلیتان دی په گمراهي سرګند کې اولا میارو دلیل عقلی د لپاره د اثبات د قیامت اولا میارو آیت غور نه کړی چې بشک الله تعالی اغه ذات ته چې پیدا کړی دی اسمانونه بشک د غور نه کړی چې بشک الله تعالی اغه ذات چې پیدا کړی دی اسمان نو زمکا او نه د استړ شوه په پیدایش د دې باندې نه د قادر په دې باندې چې ژوند کې مړو لرا ایا نه د قادر په دې باندې چې ژوند کې مړو لرا بالا ولنا انه بشکد الله تعالی علی کل شین قدیر پر یو شی باندې قدرت والده و یوم تخویف او په هغه رز باندې چې مخا مخ بکړې شي آ کسان چې کفر کړي دي علی نار پور باندې او وای دی تعالی تعالی آیا نه دی دا تسلی صبر وکا کما صبر اولو العزم من الرسل لکه څنګه چې صبر کړو هغه خاوندانو د لوی لوی همتونو من الرسل یعنی انبیا ټولو من بیانیه کا یعنی ټول انبیا اولو العزم یا بازوی من تبعیزیه ده او اولو العزم انبیا اچ کم دی هغه خاص انبیا دي اولو العزم او پنځه کس دی وایو ولا تستاجل لهم او جلدی مکوا په عذاب باندې د دې د پاره کانهم گویا کې دی یوم يرون ما یودون هر کله چې په غرض باندې چوینه عذاب چې واده کول شي دی سره لم یلبسو ندی چې ندی سار شوی الا ساعت من نار مگر یو ساعت دروازنا دی بیا دا ګمان کوي چې موږ یو ساعت سار شو دنیا کې دا ټوله مزه بوله دارنګ صورت ممتازو په دې باندې چې مونږه یو کتاب واورید چې نازل شوه دی پس د موسی نا علیه السلام دارنګ صورت ممتازو په دې عذاب باندې چې د وریځې شکل کې عذاب راغلو دارنګ ردو سوک مسله د توحید نه مانی نو پاسې jihad ور سره پاسې jihad ور سره کوي jihad ور سره کوي دارنګ الته ترغیب ال قران نو دلتا د نه منون کو حالت بیانې دارنګ الته ومن ازلو چې غیر الله ته چغوي دا ډېر گمراه دی نو دلتا وای چې سوک غیر الله را بلی نو اعمال برباد دي اعمال تباہ او برباد دي داود صورت فزورب الرقاب فضربوا ضرب الرقاب علی پاسي وهي کافر په سټونو سټ سټ باندې وهي او سټونه ته جدا کوي وهي دی مردار کوي قتال فی سبیل الله د صورت داوا خلاصه د صورت سورت دوی سه ده اوله ایسا تر نلسم لمبر آیات پوره پدې کې ترغیب د قتال ته او بشارت للمؤمنین او مسله کې بیا دا نلسم لمبر آیات کې مسله توحید تفریع عن الجهاد دویم ایسا د شلم نه تر اخیره پورې آی کې احوال د منافقینو ذکر کړي تا لګیای او خلق گمراه کوي الله اکبر الله الذين اول ایسا او دې کې ترغیب قتال تا الذين كفروا آکه سان چې کفر کړه د وسودو بن شوی دی خپل د لارې د الله تعالی نه او بن کړي دی خلق د لارې د الله تعالی نه دواړه معنی ازل اعمالهم برباد بکی الله تعالی عملونه د دی برباد کړي دی الله تعالی عملونه د دی نو چې عمل ولا بربادای او کافر دی خلق بندي نو فزر بر رقاب علی پاسي وه وهلو د سټ باندې والذین امنو بیان د حالت د مؤمنینو والذین آمنو آ کسان چې ایمان راړو عمل وکنه کو او آ او ایمان راړو پاس باندې چې نه لګل شوی دی علی محمد محمد رسول الله باندې او حال دار چې دا بالحق دې طرفه د پروردگار دینا ما فکم انګه دیتا ګناونه د دی دا ازلال او تکفیر ولی ثابت ته ذالک دا په سبب دا بان الله په سبب د دې باندې بان الذين په سبب د دې باندې چې بشک الله ته بشک آ کسانو چې کفر کړي دي تابعداري کړي دا د باطل د معبود باطل و ان الذين او بشک آ کسان چې ایمان راوړي تابعداري کړي د حق د طرفه د پروردگار خپلنا او چې د د باطل تابعدار دی نو 60 60 ور لوه فاذا لقيتم الذين حکم د جهاد پس هر کله چې ملاو شي تاسو دا کسان سره چې کفر کړي دي پس زور بر رقاب فذربو زور بر رقاب پس اوه دی لرا په وهلو د سټونو باندې حتا اذا اسخنتموهم تر دې پوره چې کله خون رې زیو کوي تاسو فشد الوساقانو بیا مضبوط کوي تړلو د قیدیانو لرا تر دې پورې جنگ به تر کمه پورې کې تر دې پورې چې کیګ دی هغه جنگ والا الحرب او اهل الحرب او زارها سامان د جنگ خپل چې هغه د جنگ نه کلار شي چې وای بس مونږ نه کوو نو تو سره بیا مکو او ازبر نه کینی ذالکا نو داخل به کی جنت ته چې خوشبو کړي به وي د دې د فارا یا معلوم کړي د دې د فارا نو چې دا سه کار در سره کوي جنت ته دی بوزي نو علا پاسا زور بر رقاب او 60 60 د کافر یا ایو الذین امنو او د ایمان خوندانو ان تنصر الله که چرتا سو بدل اخلي د دین د الله تعالی نو امداد وو کې تاسو مضبوط بکی قدمونه تاسو نو چې قدم د الله مضبوطی نو فزور بر رقاب او 60 د کافر والذین کفروا کسان چې کوبره کړه د هلاکت ته د دې لپاره او برباد کړی دی الله تعالی عملونه د دې نو عمل برباد دی هلاک دی نو وی وه په سرټ ذالک بانهم دا ازلال او تکفیر بانهم په سبب د دې باندې چې بشک دی بد غنل او هغه قران چې را لګلو الله تعالی فاحبط اعمالهم پس برباد کړه الله تعالی عملونه د دې قران ته سپک کتل نو چې قران ته سپک قتل نو الله ولا اعمال تباہ او برباد کړو قران ته سپک دا قتل کنه چې قران کې هدایت نشته افلم یسیرو آیا دای غور نه ال افلم یسیرو آیا دای نه ګرځي په الارض فزمکا کې فاس چې وګوري چې سرنګ شو انجام دا کسانو چې مخکود زینا تبا کړو الله تعالی تبا راوست الله تعالی په غوی باندې او د پاره د کافرانو امثالها قسمه قسم دغه سه سزاګانی دي وذالک ان الله بشارت بشک الله تعالی داخل بکی کسان لرا چې مان راول د عمل کړه نه کو داس جنتونو تا چې بهږي با لاندې دونو داغه نه نهرونا نو چې داس جنت دل درکې الا پاسا 60 60 د کافر اوها والذین کفروا یمتون او کسان کفرو چې کو پر کړه یا تمتون پای دی حاصلوي او خوړل کوي داسې لکه څنګه چې خوړل کوي ساروي او اور ټکانه د دیدا الله وکاین او ډیر د پیړونه چې هغه ډیر سختې په قوت کې استاد دې کلی اغه نا چوبا سره تعالی را اهلک نا هم لکړو ما غیلرا فلا ناصر لهم دا غیم دادینو دا غیم دادی بیانو چې ما هلاکول نو امدادینو استاد کله دا بدلم تباہ او برباد کم کله استانا فرمانی کوي نو ګور داسې جنتونه درکې داسې لوی لوی نعمتونه داسې د پيو د شرابو دا جنتونه دل درکې قسمه قسم نهرونه د پيو د شرابو دا جنت کې بدل دا درکې نو چې دا دل درکې نو پاسا او جنگی گد اللہ لارا کے فزور بر رقاب اوہ سٹ دا کافر و مغفرت نو بخشش وی طرفا دا پروردگار دینا کمن ہوا آیا دا سڑے چې په دې نعمتونو کې ده نو هوا دغه سړی کمن هوا پشان دا هغه سړی دی خالدون چې همیشه وي پور کې او سکوله به شي په دای باندې هغه وب ګرمه پس کټ کوي با اما ام کل می داغي دا دواړه برابر دي یو تداسه نعمتونه بل تداسه عذابونه چې ګرمه او بوس کې اور کې همیشي کلمې به ولا کټ کی او حدیث کې راځي د لوی بول په ځای باندې بندا کلمې داسې بېږي بیا نو دا دواړه برابر دي چاره نه نو چې داسې نعمتونو ته داخله او دشمن د لداسې ځای ته بوزي ته اوسم لا نرمي کې پاس علی جهاد وکا ومنهم زجر برای مشرکین او باز دینا من اسو دی استمو الیکا چوغ دی تا تا حتا اذا خرجوا من عندك هر کله تر دې پورې چې کلو زستان نا استاد څنګ خوانه استاد خوانه قالو نو للذین اوتل الماء کسان تا چې ورکل شوی دی لره پوا ماذا قال انفا سو وی دی پیغمبر اوس به تور استه سی وی سی وی ټوکی کوي نو چې ټوکی کوي نو الا شاب فاسا فزور بر رقاب 60 60 ولا وها اولائک الذین دا کسان دي توبا الله ولا قلوبهم چې مور وهله د الله تعالی په زلونو دای باندې وتبو تابعداري کړي د دای اهوا هم د خواهشات خپلو د خواهش تابع دي نو فزور بر رقاب 60 فالم مضبوط پاتشا مضبوط پاتشا انه په دې خبره باندې فضبط معنی ده فالم پوشه ایمانه مضبوط پاتې شه په دې خبره باندې ان لا اله الا الله چې نشته حاجت رو مگر یکی والله دې نشته دې غیب دان یې مگر یو الله دې او بخشش غواړه د پاره د خپل ګناونو تفصیل سوره مومن 55 کې تیر شوی ولل مومنات د پاره د مومنانو ول مومنات او د پاره د مومنانو زنانو بخشش وانا د پاره د خپل ځان د پاره د خپل ګناونو او د پاره د مؤمنانو سړو او د پاره د مؤمنانو زنانو والله یعلم الله تعالی په دې متقلبکم پاړې دوراړې دلو تاسو په دنیا کې و مسواکم او پټکانې تاسو باندې په آخرت کې الله په خپو ده نو چې الله پويږي او هغه ټکانه تاسو دنیا کې او تام معلومه ده چې تاسو چرته ځئ چې د زور بر رقاب د پاره ځئ نو هغه اړېدل راړېدل موته معلوم دي نو پاس علی شابه زور بر رقاب وکا اوه سټ د کافرو ويقول الذين دا دویمه حصہ او په دې کې احوال د منافقینو ويقول الذين ويا كسان امنو چې ایمان راوړل دي لولا نزلت ایمان راوړل دي یعنی په جواب باندې صرف په جواب ایمان راوړل دي او نور دې منکر د الله ويقول الذين ويقول الذين وای کسان امنو چې ایمان راولل په جواب باندې لولا ولنازل ولولا نزلت ولنازل نازل نکله شو سوره یو سوره فاذا انزلت هر کله چې نازل کړي شو سوره محکمه پوخ مضمون والا وذکر او ذکر کړي شي پاره کې القتال حکم د قتال رايت الذين ویني بتا کسان لرا چې پزلون دا کې بوز دلی دا مرض دې بوز دلی چې څنګه د مرګ حالات پر راځي او غټه پر راغلي داسې برته اگیر بگیر ګوري دومره بوز دلوي فاولا لهم فاستبايه د د دې د پارا تبايه د دې د پارا طاعت او قول معروف امرنا یا امر طاعت تابعداري کول او قول خيستا وینا خيستا پس هر کله چې لازم شکار حکم د جهاد پس کچره د رښتیا ویل وی الله تعالی تا په د خپل وینا کې په زور بر رقاب کې نو لکان خیر لهم دا ډیر غوړوا د دې لپاره فهل اسیتم پس توقع دستا سنا ان تولیتم که چره تاسو واړ مخواړو د جهاد نه ان تو سیدا چې تاسو فساد وکي پس مکه کې او کټ بکې تاسو خپل ولای لرا نو چې خپل ولای کټ کای نو ال شابه پاسا جهاد ور سره وکا یادا معنا ان تولیتم کم شران شوي تاسو پداس پداسه حالت کم شران شوي تاسو یو معنا خدا شو کچره ما خواړو تاسو د جهاد نه دې معنا توقع د تاسو نه ان تولیتم کم شران شوي داسې حالت کې چې جهاد نه کوي دا سره کېدو لګو کما شران شوي په داسې حالت کې چې jihad نه کوي نو ان تفسدو دا چې فساد وو کوي تاسو پس مکه کې او کټ به کوي تاسو اخ تمام خپل ولي مانسو کتا ستا مشرت ملاو شو او تاسو جهاد نه کوئ نو هغه فساد بزمکه کې راشي ما ترک قوم الجهاد الا ذلوا ابو بکر صدیق وی کوم قوم چې جهاد پر خود لري ذلیل شوی دی لکه اوس زمونږه مشران مشران شوی دی او جهاد نه کوي بے غیرتو به دې انتها ته رسیدلې ده چې مشرت وته ملاو شوی دی او د امریکای د پاره خپل مجاهدین وجنی خپل رونه وجنی خپل مسلمانان وجنی او خپل پوج وجنی د امریکای د پاره دا ټول پلیت دا جهاد منی نه کنه زکه فساد زمکه کې جوړ کړی دی الله اولائک الذین دا کسانا دا دا صفاتون والا آکسان دي چې پلانت کړی دی لره الله تعالی پاسو ممکن کړی دی لره و اعما اوړان دي کړی دی ابصارم نظر نسترګې د دی نو چې سترګې لاندې دي د حق نو کان دي نو وی واپس سټ سټ پزوار بر رقاب افلا يتدبرون القرآن آیا غور دین آیا دای غور نه کوي په قران کریم کې بلکې په زلونو دای باندې تالی دي د زلونو د دای زلونه تعلق شوی دي زلونه ته تالی وهل شوی دي نو پاسا کنا تو ولا مور کو فزور بر رقاب تا ته حکم دی چې سټ ولا وها ذالیکا دا ارتداد په سبب د دې باندې چې بشک دی ویلو آ کسان ته چې هغه بد غنل او هغه چې را لګلو الله تعالی چې تابعداري به کوم تاسو په بازي کارونو کې چې چا د الله کتاب بد غنلو نو دوی ته موږ بس تاسو ملګری شو بازي کارونو کې بس تاسو ملګرتیا وکړو منګ به بعضی کارونو کې ستاسو ملګری شو او هغه الله کتاب بد غنو انو الله معذب کړ دی اوس تا تام وای چې څوک د الله کتاب بد غني دا غي په بعض کارونو کې ملګرتیا مکوا د الله کتاب تس په ګور نه ته والے ملګرتیا کې ځان ته نه یو طرف تک دانا چې تو یارا ټیک د دی خدا وای چې قران کې هدایت نشته ده خدا بعضی کارونه خدي بعضی کارونه خدي الله وای دا مرتد زکه شوی مرتد زکه شوی چې هغه خلکو چا چې د الله کتاب بد ګڼلو نو دوی وته ویلو چې موږ بس تاسو تابعداري باز کارونو کې وکړو باز کارونو کې تاسو سره یو نه نه مکو داسې سرټ ولا وها والله یعلم الله تعالی یعلم په اسرار اسرارهم په جرګو د دی باندې تابعداري کړي وا دا سوچ غوسه کړي واغي الله تعالی لرا او بد غنل وا دیر زمنتیا د الله تعالی پس برباد کړه الله تعالی عملونه د دی د الله د غصې د اشیاء تابعداري کړي وا د قران تیختا د جهاد تیختا نو الله غصه شو پاغي باندې نو زکه دا وفات په دې کیفیت راځي چې پرشته بوله شاګانې او مخونه وایي په نه خو د دوی باندې به پیژنې الله اکبر الله وای زبه در توخه یما لا اریناکهم زبه در توخم نبی علیه الصلاۃ والسلام خطبه ویلا د جمعې پر ورځ باندې او په جمعه کې او فرمایل جمعه کې ویات ساتي تاسو کې څه خلک منافقین دي او زه چې د چا نوم اخلم نو ابر دې جمعه ته اوزي او پاسي با تختی با هغه بدل تنکینی حدیث کې راځي روایتو کې چې د جمعه ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام شپږ دیرش کسان چې کم دی هغه بهر کړو علامه ابن کثیر ذکر کوي شپږ دیرش کسان هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه بهر کړو وی زئی او زئی الله وتا په وه خودلو یا په علامو خودلو وی باسل وی شل وی زئی شابه یلی پاسه نمکه نه تاسو دلته کې ولا تعرف النوم او همها په جنبات د را په لحن القول په طرز د وینا کې د وینا طرز دا سډیر لحیم شحیم خبره به کوي خواږه خواږه او الله به گوا کوي چې قسم په خدای منګه تاسو سره یو دا سیدالی گیا مې تاسو سره یو جی من ستاسو ملګری یو جی او دا خو جی مونږه جوړ سره پراوستل غواړو مونږه ال تامزو دل تامزو جی مونږه خو جوړ راولو فی لحن القول فضرب الرقاب سرت ولو والله يعلم ما لكم الله تعالی په دې په عملونو تاسو باندې ولا نبلونکم او خامخ امتحان به کومګه په تاسو باندې تر دې پورې چې ظاهر کومګه مجاهدین لره تاسو نه او هغه صبرناک لره وانا نبلوا او معلوم کړو مونږه بالشرک وبالمخالفه وبالمخالفه للرسول د شرک او بدعت سره خپل اعمال ما بربادوي ک بدعات کوئی شرکیات کوئی نو اعمال به مو برباد شي ان الذين بشکا کسان کفرو چې کفر کړي بن کړي خلق لرا د لار د الله تعالی نه بیا مړ شو په داسې حال کې چې ویلي کافر پس هرګز نه د الله تعالی چې بخنو کې دیتا مالونه درنه نه غواړي څه مطلب زکه که زکات ورکې نو په زرو کې مثلا 25 روپۍ دا شیم نه دی یا ولا یسالکم اموالکم لنفسه د خپل ځان د پاره درنه نه غواړي درته وي گاونډي له ورکا گاونډي وغیرہ له ورکا یا ولا یسالکم اموالکم تاسو نستاسو مالونه نه غواړي زکه مال ټول پټوله د الله دی خپل مال دې تاته وای د الله لپاره کې ولاګو او زور کړي زور کړي پتا سو باندې اور اباسل وې تاسو کینو لرا نو تب خلو بیا وام بخل کو تاسو ها انتم هاولا خبردار تاسو دک خلک چې بلل کیږي د دې لپاره چې خرچ کوي تاسو په لار د الله تعالی کې فمنکم من يبخل پس باز تاسو نه اسوک دي چې بخل کوي او ارچا اسوک دي چې بخل کوي نو بشک خبره دادا یا بخلو بخل کوي علی نفس عن نفسه ای علی نفسه د پاره د وبال پخپل په وبال د خپل نفس باندې خپل نفس باندې وبال غرزوي والله الغنی او الله تعالی بے پروا دی او تاسو امتیازات د صورت صورت ممتاز په دی باندې چې سلور اقسام ذکر کول د نهرونو د جنت صورت ممتاز په دی باندې الله اکبر چې درې قسمه خلک ذکر کول یو دا چې دا غي اعمال تبادی یعنی کافر بل دا چې دا الله د دین نه خلق بندي بل دا چې مخالف دي د سنت دارنګي عدم تفکر په مجلس د علم کې په دې صورت ممتازو عدم تفکر په مجلس کې نه وي عدم تفکر په مجلس د علم کې چې مجلس د علم کې بناس وي او ځان به په خبره باندې نه پوه کوي ماذا قالان پاوې سیوی په دې صورت ممتازو دارنګ تفرید مسلې د توحید کولا په نن لسم کې jihad چې کې نو د دې د پاره وکا چې لا اله الا الله دارنګ فدیا او ذکر د احسان په دې صورت ممتازو په دې صورت ممتازو یا کلونا کما تاکل الانعام دې خوراک داسې کوي لکه څنګه چې ساروی خوراک کوي خره خو نه پويږي خراب سپويږي خرو ته مساله کو کنه غي خو ساروي دي الله وي دا ساروي دي دارنګي په دې صورت ممتازو چې فقد جاء اشراتها علامات د قیامت راغلي دي دارنګي صورت ممتازو په دې باندې چې علل کثیره د جهاد ذکر کول په دې صورت ممتازو چې الا پاسه جهاد وکا غنا علتونه ذکر کول د پاره د جهاد بسم الله الرحمن الرحیم سوره فتح مدنی سورته ده او ترتیب د قران کریم کې 48 ده پس د سوره محمد نه ترتیب د نزول کې 111 ده پس د سوره جمعه نه جمعه نه بعد را نازل شوه ده عربت د ما قبل صورت سره دا چې نور وګوره مخکې صورتونو کې دا وې وې مسله مبرهانه شوه د مشرکین او د مبتدعين تمام اعتراضات ډسمس شو لاړل ختم شو جهاد ور سره وکا نو دلته وای ان فتحنا لك فتحا مبینا جهاد کدیو کو نو فتح بدر کوم غلبه بدر کومه دارنګ الته د کلمې اول جز ذکر کړو سوره محمد کې لا اله الا الله دلته کې د کلمې دویم جز ذکر کړي آیات نمبر 29 کې محمد رسول الله نو کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله دارنګ الته امر بالاستغفارو او خلاصه د صورت صورت کې دوا بابونه دي یو باب تولسم لمبر آیات پورې او پدې کې سلور بشارتونه نبی علی السلام ته او سلور بشارتونه امتیانو ته او علت د مغلوبیت د کفارو او ترغیب ال الجهاد سره د بشارت نه او زجر منافقینو ته او لس پلیتای دا غي د منافقینو چې د منافقینو دا لس پلیتای دي سره د ذکر سره د ذکر د بیان د معذورینو نه باندې کله دویم باب بشارت اتلسم کې دویم باب بیا د تلسم نه تر اخره پوري نو بشارت او حکمتونه د صلح د حدیبیه او دفع د یو شوبه او شان او لس صفات د صحابه کرامو واقعا مختصره دا سوا چې نبی علیہ الصلات والسلام خوب ولید چې مونږه مکه مکرمه ته تلیو او عمره کو چا سرونه خړایلی دي او چا چې کم نه لړن کړی دي صحابه او تیارې وک چې خوب د پیغمبر خو اختیاوي تیارې وک د عمره د پاره لار کې کفارو لار اونی ولا او صحابه نه پر خودل صلح او دیبیه خبره شروع شوه اوروه ابن مسعود راغله ده د نبی علی السلام سره خبرې کوي او داغه ګیره لاس ورول ده دا د مغیره ابن شعبه ترو هغه ته لر کدا پلیت لاس د نبی علی السلام د ګیرینا هغه ته ستا په سر خو زما اوسم مکه کې دښمنی ده او دا ځکه مغیره ابن شعبال ته کافران مړ کړو بیا دل تراغله او د داغه هغه دغه ورکو فدیه و غیره ادا کول او داغه هغه صلح چې کمال و غیره ادا کو دارنګه اوروه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دا ټیم کوی چې دا خلک واستانه کم چا پیر دي دا بستانه او تختی بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دا خبر او کړه وکړ صدیق وته صح کنزل وکړه وته وی ته د لات پر جوسټی موږ د نبی علیہ السلام نه تختو بیا د خبرو اترو د پاره سہیل راغله دی بار کیف صلح او دیبیه په یو څو خبرو باندې شوی و چې اوس په تاسو واپس کیږي او بیا به تاسو بل کال راځي بغیر د وسلې نه برازي او درې ورځې به یې ساريږي او که څوک مسلمان شو زمنګ نه نو هغه به تاسو څخه نه درځي او که څوک کافر شو نو هغه برازي دا ټول ظاهري شرطونه چې سوره وو نو دا د مسلمانانو خلاف وو خو نبی علی السلام فیصله ولیکله سیدا صحابه په خوشاله ډیر نو حضرت عمر ا بیا بیا راځي او د نبی علی السلام نه تاسو کوي چې ولی موږ داسې کله ابوبکر څنګه کله نبی علی السلام سره موږ ولی دومره سستیا کوو بار کې صلح او شوا نبی علی السلام ولي کې په دی باندې چې هاذا ما قضا علیه محمد رسول الله نو غیو ته موږ خطا محمد نه منو دا تروان کا نبی علی السلام علی رته دا تروان کا غیزه خنروانو نبی علی السلام ته نه پخپل غروان کوي خیر دی او بیا رستو صلح او دی بیا دا غینه پس بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام په بل کال باندې حضرت عثمان د صلح د پاره چې کله ګلو نو بیا هغه دا خبر مشهور کو چې هغه شهید شو هغه مړ کو نبی علیہ السلام صحابه را جمع کړی دي او دا غینه بیا تخلی او د عثمان د پاره خپل ایبانه بدعت دا بیعت چې کم دی نبی علیہ السلام هغه کړو هغه دی واقع ته الله رب العزت اشاره کوي الله اکبر ان فتحنا لك بشک موږ فتح درکړی استاد لپاره فتح سرګندا د دې لپاره چې معاف کې الله تعالی اول بشارت د نبی علی السلام لپاره د دې لپاره چې معاف کې الله تعالی استاد لپاره هغه ګناونه چې مخکې تیر شوی دی ګناونه ستانه و ما تاخر او هغه چې رسول دی نه وي تمه و یتم یا من ذنبک الزامات انور شاه کشمیر رحم الله دا معنا کوي و یتم دویم بشارت او مکمل کی تام کی نعمت خپل پتا باندې و یهدی کا دریم بشارت او او خیتا تا صراط مستقیم لار برابر و ینصرک الله من ذنبک کدا لفظي ترجمه شو تاسو تما ویلو غره ښا چې تحقیق ما سوره مؤمن کې بس ال تکړه دی سوره محمد کې مې تام مؤمن کې شوو ویا نصرک الله سلام بشارت نبی علیہ السلام ته او امداد کې الله تعالی ستا نصر عزیزا په امداد غالب سره هو الذی د الله تعالی ذات ته انزل السکینه تا چراویلې گیت مینان لرا پزلونو د مؤمنانو کې لیازداد او البشارت مؤمنان ته د لپاره چې زیات شي زیاد شي دای په اثر د ایمان کې سره د ایمان قلبینا ولله د خاص د الله تعالی د پاره د لخر د اسمانونو د زمکه او د الله تعالی پر سبا باندې پوها حکمت والا د د پاره دویم بشارت چې داخل کې الله تعالی مؤمنانو سره لرا او خذل را داسې جنتون تاج به ګلاندې دونو داغینا نهرونه مې شوي دی پای کې او دریم بشارت ویو کفران هم لری کی د دینا ګناونه د یا بوجونه د دی او د دا جنت یا د مافی د الله تعالی په نسبت باندې کامیابی ډیر لویا سلورم بشارت او عذاب ورکی منافقانو سړو منافقانو خذل را مشرکانو سړو مشرکانو خذل را اغه چې ګمانونه کول په الله تعالی باندې بد ګمانونه په دای باندې پیرا بد بما عهد الله پس او درې چې وعده کړو لو ذکر په دې باندې د الله تعالی سره نو زردا چې ور بکې الله تعالی دلرا اجر نازم اجر لوی و سيقولو زجر منافقین ته سيقولو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیبیه ته چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاړ او منافقین لاړ نشو نو چې کله نبی علیہ السلام راغ او د خیبر فتح اعلان وکړ او د غنیمت نو منافقین وی چې موږ در سره جی زو الله رب العزت د آیاتونو دا لګل چې دلته به غنیمت هغه څوک اخلي چې هغه صلح او دی بیت تلوي او الله تعالی فرمایل چې باندې د دروغ به جوړوي خو منه ما او پلیتای دا غي ذکر کوي د منافقانو سيقولو زرد چوي بتا تعال مخلفون رستو پات کله شوی مینال اعراب د باندې چانو نا شغالات نا اوله پلیتی شغلت ناموالنا مشغوله کړو مونږه مالونو زمونږه دویمه پلیتی و اهلونا او کور والا زمونږه جی مونږه کورونو مالونو مشغوله کړو فاستغفر لنا بخنه غواړه زمونږ د فاره یقولون درما پلیتی وای دی بیل سنتیم په جوب خپل باندې هغه سوچ نشته پزلونو د دای کې پس سوګ بای پس اوایا پس سوق به چې واقدار بشي د ستاسو د پاره د الله تعالی د عذاب د الله تعالی د عذاب نشي ان زره بر صد نفع کچره اراده وکړه الله تعالی سوق به چې مالک با واقدار بشي ستاسو د پاره د الله تعالی په مقابله کې نفع شي ان د نفع کچره الله تعالی اراده وکړه ته پتا سو باندې زر رند تکلیف یا اراده وکړه پتا سو باندې د نفع نو سوق به چې zarar به چې سوق به چې zarar بدل درکې بلکې الله تا بلکې کان الله دې الله تعالی پاس باندې چې تاسو عمل کوي خبردار بل ظننتم ازراب مشغول نه وای بلکې ګمان کړو تاسو دا چې هر کله به واپس نشي مونږ ته پیغمبر وما فلتی وکنتم او تاسو قوما بورا یو قوم هلاک شوه تخویف او ورچا سو د چی مان راړي په الله تعالی باندې او په پیغمبر دغه باندې پس بهشک مونږه تیار کړی د پاره د کافرانو سعیرا گرم اور داوا د توحید او خاص د الله تعالی د پاره د اختباواک داری د اسمانونو د زمکه یا غفر لمن یشا بخشش کی یا تا هغه چاته چې خوښ شو عذاب ورکه یا چا لرا چې خوښ شي او د الله تعالی بهون کې مهربان سيقول المخلفون سره دا چوي بعد رستو کړي شوی په قهر د الله چې د غزانا رستو کړي شو اذن طلقم اذن طلقتم هر کلا چې واپس شي تاسو هر کلا چې روان شي تاسو هغه غنیمتونو طرف ته لتا خذوا چې واخلې تاسو هغه لرا دای بل تسوي زرونا پرېګ دای منګه دای نه اتم پلیتی پرېګ دای منګه نتبعکم منګه تاسو سره زو لکه خیبر ته چې بیا سبي نبی